زمان حیات عزتمندو مشرانو کشرانو د الله رب العزت په دې کور کې راجم کېدل او بیانونه اوریدل دا د ختم قرآن په سلسله کې وو د الہ العالمین په دربار کې سوال دی چې دا محفل زما د پاره او تاسو د پاره خصوصا او د ټولو اوریدونکو مسلمانان د پاره عموما د مغفرت ذریعہ وګرځي او په کوم ورځ باندې چې انبیا اولیاء علما ټول انسانان مکلفین به د الله مخ ته ولاړ وي او خلاصې با صرف په خپل عمل وی نیتونو باندې وی الله دې د هغه ورځې توخه وګرځي د خلاصي او د نجات مدار دې الله وګرځي زمارونو څنګه مفتی محترم په خپل بیان کې ذکر کړل چې د هر انسان پزله کې یو خواهش وي یو مقصد وی یو تمنا وی او د دو د زندګۍ مدار وی او هر انسان دا غواړي چې ز خپل مقصد ته ورسېدلې او د دنیا د کامیابی سره سره ما د آخرت کامیابی هم حاصل کړي د دنیا کامیابی داغه لارې مختلفې دي او په هغه لار باندې تاسو زمونږ نه ډېر خپويږئ انتم اعلم بامور دنیاکم نبی علیہ الصلات والسلام صحابه ته د دنیا په کار کې سم مشوره ورکړې و د ګټه په زیبانی د تاوان ذریعہ وګرځیدل نبی علیہ السلام او فرمایل چې د دنیا په کار تاسو خپويږئ د علماو چغې د علماو درسونه هغه د یو بل فکر باره کې دي چې هغه فکر د ټولو مسلمانانو مشترک فکر دی هغه دارا چې دنیا کې د الله رب العزت قانون نافذ کول د الله په ځمکه باندې د الله نظام رایج کول او بیا په دنیا کې د الله قانون نافذ کول یا په ځان باندې د الله قانون لاګو کول دا په سنیت باندې په دې نیت چې خلک راته خسړې وای په دې نیت باندې چې خلک دا وای فلان کې ډېر مهنتی جدوجہد کوشش والا انسان دی نه نه دام په دې نیت باندې چې کم الله ته پیشي کیږي د ژوند حساب کتاب اغستل کیږي د انسان اغزه کې اوچت سترګې اولاړوي او ذلیل او رسوا نه وي د الله رب العزت او د نبی علی السلام مخ ته د دې وجنه کم انسان په ذهن کې دا سوچ دی فکر دی طلب دی طلب دی دغه انسان د الله مطیع انسان دی دغه انسان د الله تابعدار انسان دی اگر کړه دې انسان په لاس کې تسبیح نوي اگر کړه دې انسان په جبه باندې د الله الله چغې نوي اگر کړه دې انسان په سر باندې د دیندارۍ تاج نوي تړلې چې کله دل کې دا درد نشته فکر نشته سوچ نشته زلکه بل سدی په خلبانه لا اله الا الله دی عمل بل شان دی او په جبه باندې چغې د سنت د رسول الله دی کردار اخلاق معاملات هغه د اغیارو دی او ظاهر داوا د الله او د الله د رسول دا دا انسان په خپل داوا کې دروغجن دی د الله کتابه تکذیب کوي دروغجنتیاي بیانوي نبی علیہ الصلات والسلام چې څنګه تاسو اوري وای ذاکرین به په خندا خندا جنت ته ځي عقل من خلق قران وای هغه خلق دی چې هغه الله یادای الله یادول والا سوق دی الله یادول والا هغه خلق دی چې چا سره د دین هغه احساس په ځل کې موجود دی نبی علیہ الصلات والسلام هم دغه طرف ته اشاره کړې ده قران مجید ته ذکر ویل کیږي وجدارا چې دا انسان کې داس احساس پیدا کوي چې بندا خپل زندگی د الله رب العزت قانون د لاندې تیر کا چا قانون منل لوي پزړه کې اغزای نوي نو هغه انسان که ظاهر کې څومره چغي وي خو یو وخت دا سي راشي چې دې بیا دغه دین نه توبګار شي دیو جن علماء کرام ذکر کوي چې د قران تلاوت کوي د قران په مقصد نه پويږي موس کوي داغه په مقصد نه پويږي نو قران او غموز د دره پاره د لعنت ذریعہ شي د کامیابی نوي زمون مدرسه کې یو ماشوم طالب دی د دې ماشوم نه عمر کې کم دی هغه قران حفظ کې فارسی باندې قران تناستو او چې هغه آیاتونه یادې او ته نه یادې قران ته اوس مخاطب دی قران ته خبرې کوي زه طالب په ځل کې زه در کوم ته علماء ته نه یادېږي قران سره په زور زور خبرې کوي موږ کې څه چللې تا ته زه ناس ته ما زه در باندې سر خو ګو ما زله کې تعالی زه در کوم ته ما زله ته اول ناراضي قران ته دا یو قسم له خبرې کوي هغه سره فکر دی کنه ربا تالی للقران والقران يلعنه وربا مصلين والصلاه تلعنه ډیر کرتا یو انسان د قران لستون کوي او قران وې لستون کیا پتا باندې لعنت شه نو دغه قران او ته ول قران یلانه قران او انسان په تعالی نه شموس کې یو سوي چې جمعات نه بار شي بل سوای په قران کې دې چې کلا تلاوت کوي ویلانت الله علی الکاذبین دا الله لعنت دی په دروغ جنو باندې جمعات نه بار شي دروغ شروع کی جمعات کې دروغ شروع کی موبایل باندې رنگ راشي کم ځای کې زه خو د کلی نه باریم په کلی کې قرضدار پس را روان وي کلی کې نه مباریم ټلیفون باندې رنگ راشي څوک دی لکه فلان کې وته کور کې نشتا دروغ نور څنګه وي ول قران يلعنه لعنت الله علی الكاذبین لعنت د الله دې په دروغ جنو باندې ګناه او ګناه کبیره دا ګناه کبیره لوی ګناه چې کم سبل موبقات دی هغه ته نږدې ګناه ده او هغه د هلاکت سبب چې ګرځي د انسان په دنیا او په آخرت کې دروغ هغه ګناه ده نو دی وجنه قران په دې انسان باندې لعنت وایي قران کې وایي سودی سره د الله رب العزت اعلان جنگ دی دې سود کوي غاڼه کوي په معاشره کې ناسور ګرځیدل لري نو قران وې اے لستن کې اپتا باندې لعنت شه قران کې لولي چې د مور خور د لور حق ورکې دا وی میراث ورکې د لور خور په میراث باندې د مار پشان خېټه اچولې وي نو قران وته اے لستن کې پتا باندې لعنت شه ربا تعالی للقران والقران يلعنه وربا مصلين والصلاه تلانو مزګزارا انسان وی الحمدلله رب العالمین الله ستاین با صرف تا ستا کوما د بلچا ستاین بن کوما الله دین با صرف ستا منم د بلچا بن منم کپی سي ملاويږي دین پاتې حیا پاتې غیرت پاتې دی انجیو سره چې موږ برتی کړی دي دا د چا لونو خوین دی د چا دی د بل ځای نه راغلی دی ابل از یو ملګری خبره کوله دو دونیم سو پیغلې جنکې پاغه بر علاقو کې چې برتی دی وې د دې ثوابې د علاقې دی دا پنجابیان دلته ډیر دي که یورپیان دلته ډیر دي کنه دا پښتانو غیرتیان دلته ډیر دي چې انسان مال تاغه دغه ایمان نټینګيږي تبادشی هغه بندر دینار او هغه بندر درهم دې تباشی هغه مرای د شړی او د وړی دې هغه د تباہ او برباد شي وایذا شی کا فلن تو قشا نبی علیہ السلام او تخیری کوي نبی علیہ السلام بخیری نه کوله ډیر غیظ او غضب کې راغلی داسې او منحوس انسان دی چې د الله دین ته zarar رسي الله رب داغه محبوب فرمایي وایذا شی کا فلن تو قشا چې د انسان په خپه کې کله ازغه مات شي الله دې هغه ازغه د خپې نه رونه باسي تباہ او برباد دي شي داس انسان چې هغه دین په پیسو باندې خرڅيږي تباہ او برباد دي شي داس انسان او چې هغه حیا او غیرت په پیسو باندې خرڅيږي نو دې وجنه مو هغه موس په لعنت وای هغه د دبانې د او قران تلاوت هغه په لعنت وای په موس کې الله سره وادي وی قران کې د الله سره وادي دي بهر د غیر الله قانون دی غیر الله ته سجدي دي لا اله الا الله محمد رسول الله مې به مسلمان هو زمون کور کې هم لوټاو مصلا پرتا را هغه چلاسی بابا وای خلق وای کلمه کې لاهیو دې بیا قبرونو ته سجدي کړي په دهات کې نو چې الله مشکل کو شاه حاجت روا دې ولې غیر او روان دي په حاجات کې په کلمه کې خوای لا اله الا الله محمد رسول الله الله ستانا سوا لایق د بندګۍ نشته الله ستانا سوا زید سجدو لګول نشته الله ستانا سوا زید رکوع د انحنا بل زې نشته نبی علیہ السلام فرمایلیو کچره د الله نه سوا بل چاته سجده جایز وي او صحابي را لوي د الله محبوب ګورو کسرا کې سرتا سجدي کیږي افلان اسجد لک نبی علیہ السلام فرمایل لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن وفي روایت لامرت المرأه ان تسجد لزوجها کچره د الله نه سوا بل چاته سجده رواوي نو ما با زنانه او ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدي کوي لیکن دغه طالب باطل مقدمه ځکه مثال دی د الله رب العزت نه سوا بل چاته سجده روا نه ده دی وجنا د خزه خپل خاون ته سجده کول ناروا دي نو چې کله خزه خاون ته سجده نشي کولای نو د الله محبوب تم سجده نشي کېدلې دا په موس کې وای ایا کنا عبد او ایا کنا استعين لا اله الا الله محمد رسول الله الله استانه بسوا بل چاته سجده نکوم او بیا خلق وای کلمه کې الہ یو دې بیا قبرونو ته سجدي کړې په دهات کې چې الله مشکل کو شاه حاجت روا دې ولې غیر او روان دي په حاجات کې بیا حاجتونه د بل نه سر کوي قانون د بل منی کله بل ته سرخ کته کړی وي د پښتنو په ودونو کې چې کله مسله راشي علما په بیانونو ستړي شي ستړي شي خو چې کله وخت راشي مقراشي کله لالا خپکیږي کله ماما خپکیږي کله د چا پی غورونه وی کله د چا پی غورونه وی نو د سخر خواخې سلامي لچ الګ بوزي یا هغه ناوې د سخر خواخې سلامي لراولي هغه ته پخپو کې کې نه پاسي په درشل باندې هغه کې نه پاسي رکو انحناء تعظیم د پارخ کا سرخ کا تکول دا رکو دا او رکو دا عبادت د عبادت د الله نه سوا بل چا تکول دا کفر دی سجدا د الله نه سوا بل چاته کول دا کفر وو دغه زمونږ پښتنو کې دغه رواجونه دي دغه طریقې دي نو یو طرف تر دین داوي د دا قران تلاوتونه د موس پابندي ربا تعالی للقران والقران يلعنه وربا مصل والصلاه تلعنه ا قران تلاوت په دې انسان باندې لعنت وای او خپل موس په دې انسان باندې لعنت وای چې کله د د سره د قران هغه احساس نشته لري او د کې داغه مطابق لکواله نشته لري مسلمه الکذاب یو صحابي نیولې ده د نبی علیہ الصلات والسلام محبوب ترین صحابي هغه ته اتا طرف عني رسول الله تدا اقرار کې چې د الله رسول يم هغه ویلا وې د محمد په باره کې سوي ودا زه اعتراف کوم چې هغه د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نه غوګونه کټ کړ بیا وې څنګه اقرار کې چې زه د الله رسول يم هغه وینت د الله دشمنه دروغجنې وې د محمد باره کې سوي زم چې هغه د الله استاد محبوب پیغمبر دی لاسونه ته کټ کړ پوزه ته کټ کړه خپې ته کټ کړې تر سو پورې چې داغه جبه خو زیدلا هغه بداوی چې اعترف ان محمدن رسول الله صلی الله علیه وسلم زما اقرار دار چې محمد د الله استاد دی او د الله دشمنه ته دروغجنې ما په دې دباونو باندې نشي نشي د خپل دین او خپل عقیده نه ما نشي اړولې د مسلمان چې قران باندې ایمان جوړ شي هغه بیا بدلې دوه والا او خرڅې دوه والا نوي عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ د روم په جهاد کې چې هغه نیول شوی او نصرانی بادشاہ وته وی الکان تتنصر ولک نصف ملکی نصرانی شاه نیمه بادشاہي وزتا ته درکم هغه الا والله لطرفت عین په الله مې قسم دې ستر یو رب د پاره د اسلام نشم پرې خو دې نن مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله مزم کوي او چې کله د انجیوز تنخواه لږ زر روپۍ ده د ایمان نه ټینګېږي چې کله د پولی پټي خبره راشي په دروغ باندې قسم ته دی تیار د لور خور میراث اغستلو ته دی تیار بیمانه دوکې دړاکې ته د بیا بډ راوالي چې کله هغه ته نیمه بادشاہي در کوم نیمه بادشاہي نصرانی شاه خپل اسلام پرېدا هغه په الله باندې قسم دې سترګ یو رب د پاره د اسلام نشم پرې خو دې وای زه خو دې وجنم وی ول امر الیک تا خپل اختیار دی دا غي بر او تاړو او پولیسو ته ولې دې خو چې مړ نشي خپې لاسونه ولا په غشو ویشتل بیا را کوس کو نصرانی کیږي یو طرف ته مرګ دی بل طرف ته نیمه بادشاہی دا باد دارنګ د دنیا د فانی ژوند دی نور وعدی دی هغه وی په الله مې قسم دې سترګې یو رب او د پاره د اسلام نشم پرې خو دی بیا وی وجنم دی وستا خو اختیار دی تیل اوخړ اوخړ کول او به اوخړ کولې د د دوه ملګری مجاهدین هغه ته ویشتل چې څنګه ویشتل هغه هغه اډو کې بر سر ترالل غوخه بسمه بسمه زره زره شوي وسره خیال لې نصرانی کېږي کنه شرطه او فوج وته وي دې په جړا شو هغه بادشاہ ته پیش کو وسړې نرم شوی کې دیش نصرانیت قبول کی باچا او ته سره خیال له نصرانیت قبلې وینا ویل جړل له اولې وی جاړم په دې باندې چې زما د ملګری زمانه څنګه مخکې شو جاړم په دې باندې چې زما یو ساده تب ما دې ته اولې هغه ختم شي ارمان چې زما سل ساګان وي تا وشتلې ز بیا ژوند کېدلې تا وشتلې ز بیا ژوند کېدلې او سبا پرز د قیامت الله رب العزت مخ ته داسې حالت کې درېدلې حیران شو چې دا څنګه مسلمانان دي هغه حبیب رضی الله تعالی عنہ چې نیولې دی په دار باندې خېږي پانسی کوي هغه کافر وتا سور دې په خوراک باندې د جنت میوه به ته الله دی دنیا کې را لېګلې هغه قاری قران نبی علیہ السلام د تعلیم د پاره لېګلو پلار کې وسره ظالمانو غدر کو ملګری ول شیدان کړل دې گرفتار کو چې کله هغه دې پانسی کوي په سلیبانې خېږي نو چې کله پانسي ته خېجولې دی یو کافر ته تپوس کوي کچره تا پرید او ستا په زبان محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ونیسو ته په دې خوشاله ای هغه اې د الله دشمنانو دا تاسو خبرې کوي که زما خلاصېدل په دې صرف کیږي چې د نبی علی السلام په خپل کې ازغه مات شي زه خپل پانسي ته تیار یم خو د نبی علی السلام تر دغه تکلیف هم اونرسي زما ایمان داري موږ د خپل دین اسلام نه څوک نشي اړولې عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ هغه ته ستا اختیار دی وی اخیری خبره ده تکوم کا دی ومنه لخده ورنستا مرګ دی وسه خبره ده ای زما سر خپل کا د دې بوسه والا عبد الله ابن حذافه د کافر سر زنه خپلو زمنګ مشران په یو ټلیفون باندې ظاهر سجده مکی ترا د زړه روخي امریکای ته وی سجده باندې کعبه ته نه دی امریکای ته پراته وی وې زما سر خپل کا دی خپل نه ټول امریکای نه به ور توافونه شروع کړی هغه د کافر سر د کافر په دربار کې ولاړ دی داغه فوجونه دي داغه توره داغه جلاد دی د عبد الله ابن حذافه سر دی وې د کافر سر ته زچرې نشم خطه کېږي وی ها یو شرط باندې خطه کېږم هغه دار کته زما دا ټول مجاهدین ملګری پرې دی دا غوی د پاره دا کار کول شم یو بل مسلمان زما په دې کار باندې بچ شي هغه تام پرې د مستاد ټول ملګری پرې دم عبد الله ابن حذافه دا کافر د سرغ بوسو واغستلا کافر کافرو خو په خپل وعده کلکو نن وته تا ته امن دی امان دی بیا ول لاسونه شاته اوتړي هغه حلال کی لاسونه ول شاته اوتړي امریکای ته حواله کی کافرو لیکن د وعده پابندی پکې وا هغه عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ سره د ملګرو آزاد کو د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت چې کله رااله عمر رضی الله تعالی عنہ استاد را رسیدلو هغه د عبد الله ابن حذافه شان کې نقصان راغلی وی زب اول پاسم دغه سر بخولم بیا و تاسو پاسې دربار کې چې څومره کسانو یو یو کس به پاسې عبد الله ابن حذافه به خلاو چې د شان کم شوی دی دا غینا پس مو ته بیا صحابه وي تا ته کافر سر ته تخلق کته کړی دا هغه به سرخ کته کو دا انتهائی عیب ګڼل کېدو خپل لزان بچکولو د پاره د مجاهدینو د خلاصولو د پاره د یو کافر سر تخ کته کېدل دومره عیبو نن زمنګ په پیسو باندې زمنګ ایمان خرڅيږي تنخواه د پاره د مسلمان پیغلې په پردو وطنونو کلو کې هغه اوسيږي هغه چې هغه چې سکي ناغه تاسو وګورئ او دا ماهرین نو تاسو کې چې تاسو ته پته ولګي چې سدي ویل الله المشتقا دی وجنا رب تعالی للقران والقران يلعنه ورب مصلين والصلاه تلعنه ډیر کرتا یو انسان مسکون کې هغه مزته وي اے انسان پتا لا نچا تا کیده برباد راستا عمل برباد دی تا ایمان په پیسو باندې خرسيږي تا کیده په پیسو باندې خرسيږي خپل ایمان او تعالی او تعالی دا سه فرض کا یو طرف ته 1 کروڑ روپۍ ماته چا په یو تلیږي کې خو دی بل طرف ته ماته یو ورځ د پاره کافر شه نصرانی شه شتره داسې تله او زمونږ یو ملګری هغه خبره کولې وې زبو زیبو تلم طالب گاډه درکو دا به درکو دا به درکو تم سره قادیانې شه وای زه چې لاړم ما زه هر څه به کوم خیر دې دوره پیسې دي لکونه کرولونه پیسې دي خیر دې دا به کوم کنه څه خبره ده وای لاړم اولې محراب کې امتیاز وکړه وای هغه هم هم سو وای مولوی سیبو وای په الله مې قسم ځان سره مې وبولې وګوره ها په دې کې مې پټي تړلې وي په هغه وبو مې تیوکلې ما چې زما خو امتیاز کړی شي پیسې به ملاو شي دنیا د پاره داسې خو بیا را ته بل حربا وی پوړی وی پاغي باندې قران لیکل ماته پدی اوخه جوړ ما چې سلام دا خو نشم کولې قران لیکل شي قران وی پدی خپې کې دا بر اوخه جا نو چې دا کمزور مسلمان سیدګو او لا اله الا الله وینکه مسلمان هغه چې صرف په خله باندې کلمه ویلي په ځل کې نوي هغه بیا په قران خپې کیږي او یره زم مال ډیر خوګ دینو دنیا ډیر زیات خوګه دینو ډیر زیات خوګه شو سپیله الله رزق ورکې ته بده لوګي نه مړ کیږي خنزیر چې هغه چته د لوګي نه په دریابونو کې او په ځنګلو کې نه دی مړ نو ته به اولې د لوګي نه مړ کیږي ته خو اشرف المخلوقات او تا دا عقیده وی چې رزب سخرم نرخونه ګران شو که په لز زره یو د غړو ډبه شي کنه د خلک به بیان پراټي خوري او که په شل زره باندې یو کیلو چی شي کنه د خلک به بیان چیز کی او که د ازمکه د تانبی شم الله به خلکو ته رزق ورکړي بیمانه وای کلمه او ایمان د بیا په خرچيږي په پیسې باندې دی وجنه هغه موس په لعنت وای پتا لعنت شه چې ته موس کې او د موس په مقصد باندې نه پويږي په اختلاف د شپو د ورځو کې خامخا ډیر دلایل دي لپاره دا عقل مندو چې چا کې عقل وي د اسمان دغه لپاره لوی دلیل لې چې چا کې سنا سو شعور وي هغه لپاره د ازمکه د الله د قدرت لوی دلیل لې او د ازمکه د شپو د ورځو د اختلاف د الله په قدرت باندې لوی دلایل دي کنه ایو باندې چې ته چاوي تاسو د الله په وجود څه دلیل لې هغه په دلایل نه پويګما چې الله موجود دی وسنګ موجود دی د انسان د خپو منډونه په یو لار باندې جوړ شوی خلک وي په دې لار باندې انسان ته لري د اوخ د پچ نه اوخ معلومیږي د نقش قدم نه انسان معلومیږي نو دا اسمان د ستورو خاوند او د ازمکا د لوی لوی لارو خاوند دریابونه د لوی لوی چپو خاوندان کې فلا تدل علی اللتی فی الخبیر دینه بسنګ الله نه معلومیږي هر گیا کې از زمین رویدو وحده لا شریک له گویدو هر تیغ چې د زمکه نه راو چتیږي نو د لا اله الا الله چې هغه وهي خو چې کله انسان کې فکر وي سوچ وي دغه مستقل عبادت دی بهترین عبادت دی عقل من خلق هغه چې دې کې سوچ کی الذين يذكرون الله قياما وقعودا عقل من هغه چې یاد الله په ولاړ او په ناست باندې وعلى جنوبهم او په خپل اړخونو باندې علما ذکر کوي من اتا الله فقد ذکر الله ومن لم يطعه فلم يذكره چا چې الله رب العزت تابعداري کولا اگر کلاس کی تسبیح نشته په جب باندې ورد نشته لیکن دا انسان د الله په ذکر کې مشغول اس حضرات خو ایو زنانه ما وظیفه کولا الله مجرنی من النار په دې الله مجرنی من الناس الله مجرنی من الناس په دې هم نه پوهیږي چې دا څه وې مو سن وې ما هغه وظیفه حقیقت هم ول دغه شان ویل پکار دي د نار نه دن سبا د ناس نه زیات نجات غوښتل پکار دي دا فرفتن دور دی نو دغه په خلبانه وظیفه په لاس کې تسبیح پنسي بډې کړي خو چې زړه کې د الله یره نشتا فلم یذکره د انسان الله چرې نه دی یاد کړي بل انسان دې داغه جب نه خوځيږي یا په سوچ فکر کې ناز دې نبی علیہ السلام بارک راضي کثیر السمت ډیر بچپ ناسو په سوچ فکر کې بناسو تاسو وای او ردلم دی یو ساعت ناس تا د الله رب العزت په قدرت کې سوچ کول دا یو کال د عبادت قبول شوی نه زیات ثواب دی انسان ته په دې باندې سم ملاويږي ډیر سم ملاويږي خپل غریوان کې سرخ کته کا زو سیما د سنه الله پیدا کړې ما زما حقیقت سره زما انجام بسوي نو چې کله انسان په دې سوچ وکي هغه چې یو تبختر سره او تکبر سره روانو یو عالم وته داسې مگر دا انها نشیتن یکرهه الله آخر کې بتانه بیا یو درنګ جوړ شي د دې په میس کې تر ګندګي یو کندوي هغه رحمک الله الله دې پتا باندې رحم وکي تا ما خپل ځان پیژنګلو کړل ما خپل ځان نه پیژاندو ان للانسان التکبر وقد خرج من سبيل البول مرتين انسان خپل حقیقت ته سوچ کی دنیا ته په کوم لارو راغلی ما په کومه طریقه را رسیدلې ما دې بچره کوک کوک اونګرځي اے زمونږ ربا نه دی پیدا کړی دا تا دا تا ابس زمکه اسمانونه الله ابس نه دی پیدا کړی دی او خاص مقصد د پاره پیدا کړی انسان اتم دی او خاص مقصد د پاره پیدا دی سبحانك اے الله ته پاکه د هر قسم شریک اننا الله د هر قسم عیب نقصان نه پاکه فقنا عذاب النار الله په دې عقیده باندې موږ د جهنم د اور نه بچ کی الله په دې نظریه باندې موږ د آخرت نجات زموږ نصیب کړي نبی علیہ السلام فرمایي زما امتیانو دین دا خالص خیر خوایي دا دا الله او د الله د رسول خیر خوایي نو پدې کې د ټولو انسانانو د ټولو بندګانو خیر خوایي دا لیکن بدبخته کمقل ناپوه انسان هغه دی چې د خپل کامیابی لار پریدي او د گمراهۍ او تباہی په لار روان شي څنګه چې ذکر شو این راه کوتو مې روي به ترکستان اس روان حج لوي او ناس په گاډي د ترکستان کې وي نشي رسیدلې نو دې وجنا چې کله یو انسان د کامیابی په طلب کې وي د آخرت د خوشحالو په طلب کې وي هغه د علماو لمن اونیسي د قران مجید او درسونه محفلونه هغه رایج کړي چې کم ځای کې د الله کتاب بیانېږي داغه مکمل مرسته وکړي خپل بچي هغه دې توقف کړي خپل ژوندۍ هغه د الله رب العزت په کتاب باندې مزین معطر کړي الہ العالمین دې زمون معاشره زمون وطن زمون کله زمون علاقه او ټول مسلمانان کاغه عوام دې کا فوج دې الله دې په قران او حدیث متفق او متحد کی او الله رب العزت دې دنیا او آخرت خوشاله کامیابی نصیب کی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى